دا د فصلې او د میوې د مسلې بیان ده ځکه څه بیان ده ضرور جمع د زرع د فصل ته ویل شي ثمار جمع د ثمر د میوې ته ویل شي دا باب د بیان د مسلې د زکوت د فصلې او د میوې شي په دې باندې زکات اطلاق وشو دا غ زکوت ده ځنه علماء په دې باندې اعتراض کړی ده چې د فصلې نه او د میوې نه چې ا پسله د پر د نصاب منله ده او درنګ بقای مل دو چې یو کول په تکدای شي امام ابو حنیفه صاحب په باندې خو نه نصاب ته شرط نه بقای ته شرط چې کول د په تکدای شي امام صاحب مذهب باندې په دې ځو کوته اطلاق نه صحیح کیږي خو صحیح خبره ده دوی کنه چې دا غا زکوت اطلاق په صحیح ده په دې باندې ځکه چې اې دېګه مصرف هغه سیک دي چې کیمه چاته زکوت ورکول ورکول شي هغه وتا اصناف یا هو اصناف اې دېګه مصرف هغه خلق ته چې کیمه ته زکوت ورسې ورسې کېږي او شبای ته ورکوي بچه ته حرق نه جیز او پوته شو چې په زنا شرط شي اختلاف چې نصاب امام صاحب ته شرط نه بلی او بقا حولن مت شرط نبی دی په ځنه شرط شي اختلاف دی زکوتنه نو بوسي چې دا په سره زکو تان شو اصل نوم یې عشر ده اوسوي لسمه حصه سمره پاسه چې وشي سمره میوا چې وشي په لاس حصه به کې لسمه حصه کنه دغه به فقرا وي ته ورکه اوس یا بل شي زکوت یا بل شي قال ابو حنیفه رحم الله امام ابو حنیفه سے فرمیلی دی فی قلیل ما اخرجت الارض وکثیره العشر ان امام صاحب دې پر نصاب نه بلی کنه چې د مر مقدار فصل چې وشي د مر مقدار کم میوا چې وشي به وته او شدا په شناوي چې کله شوي کړي وي کنه چې هم زکه له بوسي په شعور سره ده سواء سقيا صيحن سقيا مجهوله شهادو او په داسې ضمیر ده چې رجې ده کنه اما اخرج الارض ابينه مفعول اول شي چې نه به فعل په ځای ورده صيحن یې مفعول ثاني ده سواء برابر خبر چې سقيا صيحن پنا شوی دا غشای چې د مذکر پیدا کړه دا په بیان دی به بونه صحیح بیان دی به تل شي ما اجاری صحیح سواون څه قیاس هم برابر شي چې هغه په بیان دی به بونه پړوي لکه دا ویلې ولا کسا نهره ولا کسا او سکته سما یا پړ کړوي بروم سمانه بروم مراده کنه هغه لال موي هلال مې مزکوي کنه ویلې ملې چې نه مینې نوی په لال ما په برمه باندې پړه کېږي پا باندې کېږي کنه پاشا په اوسر ده برابر او چې آ کنه پړه شوی په بیون دی ویلې باندې او سکت او سما یا پړه کړی وی اګه در کنه برمه په برمه باندې شوی دا کمیس په لکه شي چې لال مې لکه بلی په دې غونډه شي کنه اوسر ستا نصاب ته شرط نه کلش وی کډیر وی البته چې په یشي ناکامي یو کول دا ده کنه الا فيما له ثمره باقيه صاحبن فرمای کړه چې پار شي اوسر نشتا نو واجب جوړ سره الا فيما مگر په کې پیداوار شي له ثمره باقيه چې اې کنه مې وا پیا دار وي هغه مې وا پیا دار وي پته کېدل شي دا څنګه چې زر کې خرو پیډی کنه الا فيما مگر په کې پیداوار شي کا آګه غدا سبزی وي او کا مې واوي چې دې پر کن ا پیداوار سمرا نه پیداوار مراد چې هغه سمرا او پیداوار کن هغه پیدار وي پوت کېدل شي پوت کېدل دا معنی چې یو کو درسه بهر دې کنه علاج نه بهر دې کنه مشقت نه یو کو درسه پوت کېږي او خرابېږي نه لکه د حبوب کسه غلې غنم جوور ربشه وریشه کنه دا کو درسه می شیر دی یو چې پترشي ته کې کنه بنر نه خرابېږي وچه وچه ګا دونه دي لکه دا دونې کسا غلې کسا کنه او کچیر دا سه وکړه چې یو کو ورسه هغه نه پوت کېدو پوت خو به شي نه به شغل کن هغه په علاج سره په مشقت سره کنه بیا پاشه دی عشر نه بلی د قسم را حضروات چې د سبزی کسا کنه دا شنه سب ټمټر کسا بکنه او دا بنګن کسا یا بینډی کسا کنه تیری کسا کدیون کسا یو کو در سه نه پوته کېږي کنه خرابېږي ورستېږي کنه فورا خراب شي البته کچېرې داسې کنه ایر کنډیشن سټوري نه ګودمي نه وي کنه یا څه دویې وي هغه دوی ورته وچوي کنه لکه نن سبا کنه بدې بسي نشته په سټوري شي کنه ډېرې مینداره سه میوې کښېر دي کنه امړې سیزن اس نه ده کنه سیزن تیر شوه ده خدا په سټوري شي شي وي دي کنه په سړې سټوري شي کنه خرابېږي دا نه چې په خپل باندې کنه بهر د مشقت نه بهر د علاج نه یو کول پته کېدل شي پاشه دی وسره به لیو چې نه پته کېږي خرپې پاشه دی هول سره نه بری و هغه اذا بلها خمسه او سکین چې واره سي کنه پنځه ساټه تا پنځه وسکه تا مقدار ولا سي چې په دې نه کمی بیا وسره نشته پشه وسق یو په ایمانادو لشه ده کنه چې په دې باندې به غالب یم دله ول وسق ستون اسوان بسای نبی سم چې تک دا غش پته یې راو دی ربې سم په یوه جیبون دی یوه بیان به روشي پته یې دا به چې پنځه واسه کوي ته شار ته کنه پنځ ته په 60 ځای به رګه کنه 300 به شي 500 500 په سپر 530 ان چې درې سو یې یې وی کنه و ته دې سپوت په شبيري چې پدري سو یې نه کامي پښ سپوت نشته دوا شرط نه ولا ګول دوه شرط پرا یو نصاب نه چې کنه پنځه واسه کوي درې سو یې یې به وی اصحابي نه دلیل کنه په اول شرط چې چې نصاب ته شرط اقول اسلام د حدیث مبارک ته ليس فيما دون خمسه او سكن صدقه نشته فيما په اکشي کې چې کامي په پنځه وسکنه پس صدقه نشته په زکوت نشته صدقه نه وي چې زکوت مراد ده ځکه چې نفس صدقه هند باندې اخ پاشه راوځو کنه هذا لو جبي صدقه مراد او بجي صدقه او سر ده بل اخري وجه پښي ول انا صدقه بل چې دا د اوسه چې دا د صدقه دو او هر صدقه دې پر نصاب پچار وي دې دې پر کنه چې هغه صدقه سره استثال خو چرو نه شي کنه چې صدقه ونه بوسه صدقه ونه بوسه کنه چې دا سوچ حاتم هلو شي فیسه ته فی نصاب نصاب ته شرطه لتحقق کنا چې کنه غنا ثابت شي د سای په خپل په غني شي او دې را بعد کنه بیا د وبوسي ولابي حنیفه را من قول اسلام امام سب دلیل حدیث مبارک تا ما اخرجت الارض ففي العشر ما اخرجت الهر هغه شای چې مزکه پیدا کوي پاشه عشر ده کلمه د ما د عمومات نه دو د عرش پر سمرج وی کډر وی کډر وی کنه من غیر فصل په دې حدیث کې دا فرق نه وکړو چې پنځه واسه کوي پاشه عشر ده چې په دې نه کامي پاشه عشر نشته بهر د تفصیل نه بهر د فرق نه به به دوسه جوړ شي که نه پنځه صفر صفر پنځه عربي دوسه چې پنځه وسه کشي و د یو سه قیمت څلوېښت روپۍ وي د دوه سوه روپۍ شو که نه به نصاب خاوند ده به زکوت ته چې دا که نه پنځه وسه که نه کم وي نه دغه نصاب نه در سره پیدا که نه دوه سوه روپۍ نه پیدا ځکه زکوت نشته پشه طویل دی که نه حدیث چې صاحبۍ نه کړ دا مراد یې زکات تجارت ته اوس نه مراد ځکه چې دوی به کله په اوسا کې باندې خرڅول خرید فروخت نه کړو او دوی وسه کنه قیمت هغه سرویش دی په وایي پنځه وسه کنه به دوه سور پیج لري په دې سره صاحب نصاب شو چې په دې نه کمی به نصاب ته نه نسوي خدا طویل کنه رشکی مزدور نه ده چې ټول په یواله ته وایي کنه په اوسا کې به دوی غنم خرڅول جوړ بیا خرڅول ربه شي بیا خرڅول وریجه بیا خرڅول کنه ټول به کنه به دغه سرویش به قیمت ور که غنم یو که جوړ وي حالان کې په سرسیا شي کنه اساسي مقدار په غنم ای غنم نیمه جو شي شریعت او د ربش کنه یو یو جو شي مالی بشه چې پاوه شاده غنم او د ربش په نشه کنه فرق وو و د ا ت ه ك ن ت أ ت ه و ش ي ك ن ا شاه انو شاه صاحب کشمیر رحمه الله یوات توجیه کړی دو کنه اې دې حدیث طویل کو چې دغه زکوت نه هغه زکوت مراد چې عاشری ونه وخلی په عاشر باندې وروړي کنه عاشر ته وی کړه چې ته وی کنه عشر نه ونه وخلی پروري نه په عاشر باندې یعنی عاشر کړی ته ورسی یو سړي کنه سره غلادو یا مې سره مادو او پینځه وسه کنه کامو چې ته ما ونه وخلی کنه ا ت و د پر حق چې من خدای د خپل حکم دا وبسي پکې نه ګاونډونه ته چاته د ویر کو د مره کنه زکوت نشه په شی په وینځه وسه کنه کام ده چې پینځه وسه کای ته د غلاره سیږي کنه یا د می واره سیږي کنه به د عشر وته ونه خلی کنه او چې پینځه نه کمی به د عشر چې عشر به زکون ونه خلی کنه دره چې شتانه پښتا خو پشه فاده د خپل وبسي زکه چې کام مقدار ده ليس في مدونه حمزه او صدقه صدقه دا عافیه ته وی کنه چې نه سره چې په پنځه وسه کنه کام وی کنه اکا غنم وی کجور وی کچړه باجره وی کنه کمی وای چې په پنځه وسه کنه کایم پښه ته پر صدقه نشته ته به صدقه نه ورو خلک کنه دا دې په خپل او بوسی دا رغلو کې ما څه فرق کې کنه څه په ګورم یې څه به کام وی کنه خو چې پنځه وسه کته ورسې به دا ډېر دو به عاشر د ورټلوي چې په دې نه کام وی به کنه دې اوسه به کام وی غلا یا کام دو کنه خپل دا وبوسی ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بالصفة والغنى ده ده عقلي دليل پر جواب رکو چې دوی کچې چونکې دا صدقه دو زکوت ته او دې پر نصاب په چار دا چې خپل غنا ثابت شي دای په بغنه غني خوشي نو دې چې ولا معتبر بالمالك فيه نشته ادبار مالک تا کنه په دې غوسه شي مالک تا ادبار نشته ا مالک له حاضر نو خسر شوا فكيف بصفته بسرنګ د بار به ورکول شي او له حاضر به کدل شي د صفت د کنه چې دا مالک له غني خو وي نشته د بار مالک تا کنه په وسر شي مالک ته نشي کتنه مزکا دو کنه مزکا پر دی دو مزکا د زید دو کنه هو امر ته په جراب دی ور کړه کنه هغه اجرا پر کوي د مزکه کنه امر یې مالک نه او د امر وکړلا په امر باندې کنه زکوت رول او عشر رول صاحبې نه چاو زکوت پر کوي حالانکه د مزکه مالکان نه مزکه چشتان ده خلی پاسل چشتان ده به جوړ ته کنه مالک تل شي کتر کنه دا له حال منو کو چې د مزکه چشتان خو دوي کنه به دغه نه ته به سو کتر شي کنه چې په غني خو د شي په دې پاسل باندې وته د کوترو خلا یا مزکه تو دو کنه بچه ده پلا یا بنده ویر کنه چه تو پلو کیا مزکه نشتا کنه پدا بنده جیور ویجی تو کرا کنه ا تو مزکه نشتا یا شوتا ده پو کرا کنه وزی میشی دی کنه پلا یا ده ویر کنه بیا با دای کنه دیگه زکوت اوش رو بوسی صاحبه نه چه وخو بوسی به حالانکه چستان ده مزکه نه کنه نه چه نسه ادبار ملک تا پوشو شه فکیف بسیپتی سرنگه به ادبار کنه جوڑ کلا شی ده سیپت تا کنه چه غنا دو کنه چه غنی دوی په دا کوته څه کومې زه کوته چې رمې کړه چې هغه مالک دی نصاب یعنی صاحب چې مالک وي مېر خو به ته شرط وکنه دوه ته مېر کنه به ته شرط بیا غنا به سوې ته شرط کې ولهذا لا يشترط الحول و دې وجه نه خو چې دوه ته کنه غنا ته نشي کتل نه دا شرط کنه کول چې کول دا په تیر شي صاحب نه خو نشته چې کول دا په تیر شي لانه للاستماع ځکه چې کول خو د پوره د نه کنه زیتولی د پوره و چې دغه نصاب کنه په د کول شي کچېرې استعمالوي یې بدلوي یې کنه چې ګټه وکړو کنه اکول استعمال د پوره و او په غلې شي کنه شریعت دغه استعمال د پوره میندا نه کړم متبارک کنه لانه ووا کول نما ځکه چې دا ټول نما دوه یوانی نه راچولې و ا په سل بدل شوې دوی یو ویني نه کنه ویژن ولا ده کنه په یو ویژن کړی په دې سپتش په ته دونه سلسله دونه یې په شي کنه دا ټول نما دوه نه کله چې کول له حاصلیت نه ستلا په شکل چې کول د پتیر شي ملي مشه چې غني کوي نه چې ته په غني شخ غني شو ده صحیح کنه او دا به بنسب به نیوي ته شرط کنه چې دا سن سیب نسب چې ستان شي ولما فی ثانی و دې لپاره په دویم شرط څه کنه چې ا د پیدار شوی تقریبا تقریبا یو کول خو چې پته کېدای شي قول و اسلام دا حدیث مبارک ته کلمه د ما د امت نه د پدې شکل نه حضرات ارول پدې شو حبوب غلیار وله و مروی محمود صدقتن یاخذ العاشر و الیک چې کوم حدیث ته محمود دا پاغه صدقه بول چې عاشری و خلی کنه دوته هغه تکره تویل یو کنه چې کوم شاسه تویل کړه ليس في الحضروات صدقه په حضروات شي عاشر دې پر صدقه نشته کنه عاشر به حضروات نه صدقه ز خود نه ویلو خلی کډې نه وی کله شي ځکه چې کنه اخر چې وخلی دا د سبزی ولا د ټمټر یا د بنګړې یا د ترکرې کنه تنکی سبزی نه وخلی په خپل خو دای نه خوري دا به فقرا ته رسوي دا به یو ور تفصیل ته جګوي کنه ګاډي به نه کوي اځي کوي کنه دلې کوي د بوله کنه چې ته فقرا به تر هوري کنه دا به د کور نه وځي د څنګه فقرا دي کپل حال موجود نه وي کنه ځای کې دي خرابېږي که نه دا یې که نه فقراوې ته په ټیم نشته رسوله دې وجه نه دا یې بند کړه چې ته به زکوت نه ونو خو په خپله د ځای زکوت پرې کوي که نه دغه نو ځکه ونه شاید په دې وړې ښه خرابېږي که نه هغه مزکه چې ستنه یا دې کنه پاسه چې ستنه پرېر ده چې هغه په الحال نه دغه زکوت وبو سي دا نه چې ستنه پښې سره نه وبه ياخذ ابي حنيفه رحمه الله او په دې باندې امام ابو حنيفه سره عمل کوي چې کنه ا عوسه د وجوب د پر سبب د اردا نم یادو کنه اردا نم یادا یې سبب ده لکه زکوت د پر سبب هغه ملک ته د نصاب نمی چې نصاب نمی ملک شي کنه ا عوسه د پر سبب د اردا نم یادو چې مزکه فصل ته وکړو بس مزکه چې چا دوه کتو وی کا پر دی وی کا چې تو ته فصل وکړو نه دا سبب ده بس په تو باندې عسر واجب شو اردا نم یادو يسرائي بي وكان ايكي بمزكر ام زکا به وی یره کنه پندش په تو یې سم زکا به وی کنه وا به خاص سبزی په کری بل غالب نه په کری ژمی و دی ویلی سبزی به په کری په دې شبه تا غاټه وی کنه نه سبب موجود ده چې اردان میاد او پسنه په مدو خلی اوسنه به خلوص وی اوسه کچه پاس دغه سبزی دو په سبزی اوسه نشته و دا تخلق ته مسبب د سبب نشي کېدلای چې سبب موجود وي او مسبب کنه الف مرتب کیږي سبب شته چې موږ اذان هم یادو کړ په زکوت نرسي زکوت نه ورسي کنه داس نشي کېدله بل دا چې لن ارزه کت استنما به مالک کا مزکه کله کله دینه پاسر مخسر شي په داس سره چې هغه پیدار نه وي خلاص سبزی په کړی کنه کم ځړی ولا مزکه دی کنه پابو د غنمی نه جوړه ډیر کم کار شي په وړي شاه سبزی دی کنه په می شاه سبزی دی دا به تل مرخلوص وي وسبب هي الارض ناميه او سبب د وجوب د پر خو اردا نام یادو نه سبب موجود ده اردا نام یاشتا فصل یو کړو حلای کنه سبزی یو کړلا زکوت نه خلاص ده ولهذا يجب في الحراج وهذا وجنه چې سبب اردا نام یادو وجبېږي کنه په دې شکلان وجبېږي په دې مزکه شه یو ساید د مزکه د کلام ولا مزکه کنه کام مزکه نه کریا کنه په دې باندې کلام غسې ځکه چې سبب سره موجوده مزکه شته دا رنګ کنه یو څه د پر خلی اردانو اردان هم یاد وکړه چې نما وکړو که چې پسرې وکړو که سبزي وکړه غلا وکړه چې ویې کړه که مې ووه سبب موجود شو نما سبب به ورته کوي که په ده باندې به اوس رار سي که نه اما الحطب والقصب الخوي هر چې درګي دي سولې ولا او نه لون کړ کې دي و وشده لا تستنبط في الجنان دا نشي کنه کرل په بوخې شه په مځکه شي په بوغې شي کنه خلک کړکی نه کوي یا د سولې لرګي نه کوي یا وشي نه پکړي دا خو کنه مځکه د فصلې نه خرپوي عادتا بل بل ته نه کنه مکه دینه مځکه کنه ګټ کول شي چې ته وشي په شوی نه لري کوي یې کنه چې ته کنه کړکی نه په شکیږي نه کنه خلک صفه کوي حتی پیدا یې دادو لو اتحد مقصبه او مجره او مبته الحشيش يبوف العشره ا د ا کنه مقصود بل انبات نه دی کنه لرګي که سا کړ کې نه لور که سا وشینه مقصود بل انبات نه دی ا دې که زرګول مقصود دغه به تبا کېږي کنه خپل په دغه شکېږي او کچېره دغه مقصودی شول حتی په لو اتحاد مکتبتن کچېره جوړه کړم ځکه مکتبه جوړه کړه چې خالص نه لون یې کنه او کيون یې په پرې شول کړه چې د کيون درته وکړو یا نه لون په شو کنه مکتبه ور جوړه کړه او مجرتن په هندوستان کې ډېر کې شي کنه سره د پنسلې سره وی کنه دا کنه لیک نه لدا اې دې په ناش کنه چې د کیما د دې غنی حمه و د شای وی کنه ا ککر کا چې وسري کنه بیا نه پښې بیر ده کنه هغه بیر په دویش سمریش ذره ففي من وشو په دې شو شستا په غانې شي یا په کاسه دې راشه لانه یقصد بهما استغلال الارض ځکه چې مقصود د دې نه غلا د مزکه خلق کنه غنه په ملک باندې کری دا فصل ده یا زرا په ملک باندې کری کنه دا فصل ده قیمتي به خلاف صعف په خلاف ته بیز نه پرېړ نه یا غنه مو لکنه پرېړ وتبن خلاف نه حجیر لاسته په خلاف ته حجیر لاسته نه وتبن وکړه پرېړ شو یا دې کنه اجور ټون شو نه په دې شو عسر نشته لان مقصود الحبه ځکه چې مقصود هو هغه دونا دو کنه هغه نه مقصود دا پیړه نه مقصود دا رنګ کنه جوړ هغه لا مقصود وی کنه هغه ټول نه مقصود کنه نه هغه به تبا پیدا شوی دی کنه پاګه شو سر نشته اگر کارن سبو قیمتي دي خاطري وسمر دا رنګ د حجیر د میوا مقصود کنه د حجیر لاس دی او د پونی دا کنه خرڅیږي ای پونی نه پټونه جوړیږي کنه د لاس نه کم څه جوړیږي دونه هما او دالیت یا پریاد سره پنه کیږي او ثانیت یا په یشه باندې پنه کیږي به په دې شي کنه نسب عشر ده نیمه د عشر نیمه د لسمه یعنی شلمه الکولین او په دواره کولې باندې امام صاحب خپل مذهب باندې چې کلر وی کډیر وی کنه خو چې پریاد باندې پنه کیږي یا په سره بوکا پنه کیږي یا په سنیا پنه کیږي کنه نصاب نه ته شرط حولانه حول مکان ته شرط یو کو درسه په دې شي نسبه او شدا صاحبې نه پر باندې چې نصاب ته رسول وي پنځه وسکه تا او وی دا شي چې پیدار یو کول څه پته کدای شي به پښه وته نسبه او شدا الکوي دا مطلب شو اېدو ته کړو سر کام شو چې په بارے مې پړه کېږي په چینه پړه کېږي په بیان دې به پړه کېږي پښه لا سم دو لا سم لا سم یې شنا لا سمه زنه خلک د لسم لسم یو جو خلی کنه ټیک تو چې لاس یو جوی خو لسم یو شو لسم هو کنه او که پلاس یو نه کام هو کنه نه یو یو ابه پلاس نه سکه و تی یو پلاس نه سبه کې اله سمای به بوسه کنه نو ته یو کله ژړی وشل په دا مش په علاقه باندې په دا خدیو شو ټکی ونه سړی و غنم یو کا سه خراب شو کنه بچتا نه یو یا غلا وتلی وه په جامه کښې څه وی چې خدای خپله بخره دی ولا که نه څه وی چې څه وکړو خپله بخره دی ولا که نه مو ورغه وشوله که نه د دا چې لکه چې لسام یوژه که نه پر ده او دا خو لاس یې رشي کړه نه یوژه پیره شو که نه نو چې خپله بخره ولا په نه یوژه شا خو بخره شته که نه لسمه حساب په لسام یوژه نه ده که نه ټیک ته چې یوژه ته ورسېږي خو لسام یې ربوسه که نه او که اثر یې ټیټ کړی بوکا خپله کنه په کاغه کیشه پرتا وي بیا هغه سړی روشي کنه اوی طرف ته په پړي پر لوس ونسي زیر کو کنه او د ویشې په سار باندې پښاک شي کنه په ویشه باندې زیر کو کنه لوس یې پوسې ولي زیر کو نه کو او ویشې سکنه هغه سار وځي چې په کاغه بوکا پر تلې په کیشه کنه هر چک شي پوس کډه راغټه بوکا وی کنه خو دې لیکنه په زیر وی کنه په ټاک باندې روز دې په کنه راچ ولګي ثانیا یې ته ویل شي کنه په یشه باندې بو ته وروړي کنه په دې شکل به پیرا او شرندا په شله حصے به تقسیم کې دا غلا و دا میوه اشلمه حساب وبو سکن لشي زکوت ته کام کړو لان المؤونه تکثر فيه ځکه چې مشلت مشکات کنه اډیر شو په دې شي نو ته اریات ته یاد اریاد کنه خرچه په باندې کېږي ستړي د مشکات په شي زکوت شریعت نه کام کړو امام صاحب پر باندې هو کې ساسه او کاش ولا دی پر امام صاحب کنه نصاب نه تشکر کلش وی کډیر وی کنه لاس پلاس هي تقسیم کا که خپل د سبزی نه وبوس یا د غنم نه وبوس یا او کنه که به خرڅوي به کنه قیمت چې سمره پیسې پکړه قیمت نه کنه سمری په وبوسه سلوسته منه لسمه هو صاحبه نه پر باندې مسله جوړېږي د دې صاحب څخه چې پنځه وسکه ته ورسېږي کنه زنه خو به داسې غلې دي چې په وسکه باندې نشي پیمدل کنه او ډېر کې متی وی کنه د مر مغلې نه کو چې کنه په دې مر دې مر کنه بوجه باندې کنه جواتوي وسکه باندې نشي تله پیمنه جوړه ولا ای به کنه به سکو سبب ته خړکوي سمر مقدار ته پچار ده دوته د امام ابي يوسف صاحب محمد صاحب راي مختلفه شوه وقال ابو يوسف رحمه الله فيما لا يوسف بيغ غليشي يا بيغ كذا شای شي که چې په وسکه باندې هغه نه جوتېږي بلکې په سرې منې جوتېږي که زفران لکه زفران کسه زفران قیمتي ونې بیټه دا قیمتي شای ده که نه یو د بیسي چې بلی کورچما چې بلی که نه د کامې کې چې خای ورشي بیا تر کوی پنسرویر نه که نه دا زفران ده خو دا کچا زفران ده دا نه ده اصیل زفران شته پنسرویر سره که نه هغه تلا کنه په زری باندې تولای په زری دو وشي يجب فيه العشر چې په وسط نه جوتېږي په منای بلوي بیا په شو شو وجب ده اذا بلات قیمته خمسه او سکنه چې قیمت یې پنځه وسکه ته ورسېږي اې دې کې چې په وسط نه جوتېږي قیمت یې پنځه وسکه ته چا پنځه وسکه ته غنمه ته جوړه ته و چې من ادنى ما يسکو اکم نه کم اغلا چې په وسط باندې جوتېدل شي په غلش کې مکان کم نه کم غلا دوه ا ک ا م د ن ي و ل ا چې په وسط کې جوتېږي که نه ا قیمت اوږده چې په پنځه وسط کې څومره قیمت ده ا تو دغه فصل چې په وسط نه جوتېږي زفرانو کربس که نه چې قیمت یې ته ورسېږي که ضرورت یې لکه وړي جوړ که صافي زمانه مش په جب زمانه شي زورا وړي جوړ تل شي وړي جوړ که صا یا که نه دغه باجر که صا دا کرلی شي و دا په وسط کې جوتېږي خنما په وسط کې جوتېږي جوړه خو غاټه دنادو ولا به ولا دونه کنه غلا هغه وړي جوړ دي ا پنځه وسه کې قیمت جواز کا چې وړي جوړ پنځه وسه قیمت څومره ده اته زعفران و ته کربس کې چې کر اته قیمت ورسېږي وته د زکوت په شرط لانه لا يمكن تقديره الشرعي فيه ځکه چې نه ممکن انداز شرعي په دې کې زعفران شي په دې کوتن شي چې پنځه وسه کې پښ کو ځا په شجري کې ځکه چې د امر خو نه پوهیږي کې زعفران یا د بل خلک ډیر ده بیا فوت بر قیمت او بیا قیمت متبر شو ا دې مثال کې کما فی عروض تجارت ہے لکه تجارت په سامان شي ورا د سره د رسپینو نه پر تلا وا چې شل مسقاله شي سرور یا دوا سو درهم شي سپین زر کنه قیمت نو متبر او کتو سره کنه زار نشه خو تجارت پر سامان دا کنه ګوړې دي چینې دي کپڑے دي غلې دي کنه خرڅوي به د پر هوتل نه ستاره کې مې قیمت خو څه کنه چې د سپینې درې قیمت ته قیمت را سړي یا سړي قیمت ته قیمت را سړي کنه هغه نه صاحب ته درګ اړیکه بلا سو کې کنه چې دا وی چې کیما غلادو یا کیما میوادو چې په مې وسکه نشي تله بیا چې کنه کیما وسکه باندې تله شي چې ته قیمت ورغلا سړي دا غریخ کول دا وکاله محمد حمله يجب العشر اذا بل خارجه خمسه اعداد من اعلى ما يقدر به نوره امام محمد صاحب په دې باندې شدار راځو کنه دا که شای چې په دې وسط باندې نه جواتېږي په وسط کې باندې نشي پیمدل کنه خپل په ایمانا بیا خامخ وي هو کنه په خپل سر که ولا تلا دو که هاټه تلا دو په باندې به خپل جواتېږي کنه نه ده کنه چې هغه تر او تر وخلا او چتنه او چتنه تر کنه چې دنوا په تلا شي چې هغه ته پنځه تلې برابر شي کنه پنځه په ایمانه په تورته دي بیا په دې شکل اوسه شته مثلا زعفران کا په وسه کې نشته وتله دا کنه په تیلې باندې په ماشه په تیلې پر اتي په سیرې باندې غاټه نه سره سیر د مانی ده په سیرې جوته چې کنه په دې نه ډېر کنه غانه کې زعفران کې ذکر چې کنه مان په سر وخره په سیرې جوته دي نه چې پینځه سیر راشي بس کنه په دې شکل زکو ترولو دا رنګ کنه کربیس کې کنه هغه رټه داډې دي کنه ا دې پر هغه ستره په ایمانا په چار دوکه چې زر کې کنه په مې په مدشي وسکو کما په ایمانا دو ا دې پر کله ستره سره بوج دي کنه حمل وته ولا شي کنه استره سره په ایمانا کنه حمل دا چې پنځه حمله ته ورسېږي بس به په دې شو سره ولا یا یې بلو شو شو وجبې دي چې کله وسه اخرې چې پسنه پنځه جینه ته د اعلی ما یو قدر د وچت ایګه په ایمانه یو قدر به چې دې قسم هغه پاندازه کیږي بلکې خپل تعالی په سره وخلا کنه او چت او چت لې شای کنه چې په دانه ځتای کنه په دې شي باندې شي تل هغه پنځه تجور سي ځکه چې په غلې شا چې دا وسط متبرو ځکه چې خدای چې او چت په ایمانه وا لأن التكبير بالوسط كان لاعتبار انه عالم يقدر به ځکه چې انداز لګول په وسط باندې دا دې وجنه و دې اعتبار دې وجنه و چې دا وسط نه علاقه په ایمانه چې په دې سره د غلې جوته دله دا کنه ګلون اس باندې رس پرې توی کنه هغه رس د ګلون نه ټلوي ټلوي کنه وسمار و دې میوه نه ټلوي پوسه په دې میوه باندې سرش پرې تا کنه چې هغه پر دیګر دې کمزري مخلوق ته دا قدرت ورکړه دا کنه چې هغه پر یسره شي او ای ورسه داسې الله نه شو ایجاد وکړه چې د ګل نه کنه هغه داس میلو ټیر کی کنه او چې ته په دې بټري شي کنه میلګي بوله جوړ کی کنه نه بلکې حیوان داسې شته او نه بلکې چې ته آلات پیدا کړې کنه دا د په ګلونه باندې یا په دې مې باندې پوسه کنه یو رس پرېته کنه هغه رسل چلوي هما فیلسوفان یونان روم نه دا نن د کر انګبی نه زکم کنه بوستان شو شیخ ویو ای ورس د یونان او د روم کنه سندرونه دا سه الله نکړه جوړو کنه او دې ته پکړو شو کنه چې دې زکم نه کنه ګبی نه روبو شي کنه پوسه په زکم نه ګبین پرېته دای متبروی په ګیب کا بیم شي کې قیمت پنځه وسکه چې کما نه کما هغه لا چې په وسط دل شي کې جوړ کسا کنه چې پنځه وسکه کړه تا قیمت ورسیږي بونه کما ول کذا اصل لغه ده وانو یوره وته روله ده چې لا شي افی په ګیب شي څه شای نشتا حتی یبلا عشر کربن چې لاش غیندې ته کې کنه ورسېږي کرب غیندې ته ویل شي لحديث بني شبابه دیواجی حدیث بنی شبابنا یوا قبیله وا او چیرته په یوال غار چې ګیبلو ډیر ګیبلو کنه نبی سم نه کنه هغه بنو د خاصو کو چې دا مشته هولا کوي کنه بیل به غوسه پرې کوي انم کان یو ادنا لسم ا دې بنی شباب یو نبی سم تکنه چې ګیبلو د کوتر وړو کنه کذالک د هرنګ کنه چې لاس کې کربته به ورسنه بیا به وکړ هغه د پرې کولو لانه اقصى ما يقدر به ځکه چې د اخري اخري هغه پیمانه ده يقدر به که چې په دې باندې کې بنه جوته دي ولې پیمانه شته تیل دو چې ټاکې د پلکای د پلکای ده کنه خو فرق هغه ستره پیمانه ده چې ډېر کې بنې په دې باندې تل شي په دې ستره پیمانه نشته وکذا فی کسب سکره دارنګ یې کنه په غنې شه غنې هو کنه په وسکه باندې نه جوته دي اخو غلې جوته دي امام ابي سبق نه خپل اصل پښې چلوي کنه چې قیمت یې کنه پنځه وسکه غلې ته ورسېږي کنه یې وړې جی ورې ته پنځه وسکه ته قیمت ورسېږي غنه و امام محمد کې چې د غنې به خپل اصل وي کنه خپل یو پیمانه به چې قیمت د پیمانه د سر سر پیمانه کنه چې پنځه ګینه ته ورسېږي به زکوت په سرسي وما يجد في الجبال من عسل وثمار ففي عشره هغه شای چې مینده کېږي په غرې شي چا چا مملوک نه دی که نه غار دا ځنګال ده هغه چې مینده کېږي په غرې شي کې به نه کسا یا میوا کسا که نه په دې شعور سره شته په غرې شي کې به مینده که نه یا په غرې شي که نه میوا وه په شعور سره شته زانګریزی دی که نه مټک دی په غرې شي که نه په دې شي که نه اوسر شته وانا بي سپرمه انا ولاجبه چې په دې شو اوس نه واجب دي ان دا مې سبب ځکه چې سبب نشته ویل عبد نامې ته چې هغه اردانه مې یادو دا غار ده خپل په شوې دي واجب زهر دا دو چې ان المقصود حاصل مقصود چې حاصل دا ول خارج چې پاسل دا کړه پاسل ته کړه په مزکه باندې سکه کنه چې مخ یو یې نه په شکرې یا خو مکنه نه رب کم ته هم راته ولا دا یا مې نه کړه یو یې په شکرې دو کنه مقصود حاصل دا چې پاسل دا ته پاسل وکړه کنه نه په دې شي کنه زه کو ته ستا اکا مې واوي که نه او که دره کې جیبو نه وي بلکې که نه که لرګی وي که لرګی خرڅېږي غرې ولا نسبو دغاسې د ونې خرڅوي که نه او په باندې که نه خلک کاروبار کو خرڅوي په دې ونه شي که نه لسام د تجارت نه دا و تجارت نه کوم دا خو شر ده که نه لسمه دې پی به وسلوشتمه نه البته بل سودوګار چې چا په پیسې باندې وکړل که نه هغه به سلوشتمه پرې کوي خو چې چا د غار ده او چا که نه دا ونه کټ کوي خاصه یې ابه غسل پرې کوي نو سمه